الله پاک باندې او دغه په پیغمبر کافران شوي دي لمانځه ته چې راځي نو زړه نازړه راځي او د خدای جل جلاله په لاره کې چې لګښت کوي نو په بد زړه یې کوي د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مه ولېږه الله پاک خو دا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی ومري هم نو له حق نه د منکر تو په حالت کې ومري که هغوی کوم د پناه ځای ومني یا کومه سمته یا د ننوتلو ځای نو به وزغلي او په هغه کې به ځانونه پټ کړي ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ای پیغمبره لا اوس ځینې خلک د صدقو په ویش کې پر تا باندې اعتراضونه کوي چې له دې مال نه هغو ته څه ورکړل شي نو خوشحاله به شي او که ور نه کړل شي نو په غوسه کېږي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون تخبه وچه الله پاک او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هر څه هغه ته ورکړو په هغه باندې خوشاله وایي او ویلی وای چې الله پاک زموږ لپاره کافی دی هغه به په خپل فضل سره موږ ته نور ډیر فرا کړي او دغه پیغمبر به هم پر موږ باندې پیرزنه وکړي موږ د الله پاک لوري سترګې نیولې دي دا صدقې خو اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او دغه خلکو لپاره دي چې د صدقو د چارو مامورین دي او د هغو لپاره چې دا غو زونه په لاس راوړل مقصد وي دغه راز دا د غاړو د آزادولو او د پورولو د مرستې لپاره د خدای جل جلاله په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دي د الله پاک له لوري یو فریضه ده او الله پاک په هر څه پوهېدونکی او ځیرک دی ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن د دوی نه ځینې خلک دي چې په خپلو خبرو سره پیغمبر ځوروي او وایي چې دا سړی ټول غوږونه دي هره خبر اوري او اعتبار پرې کوي ووایه هغه ستاسو چې د کېګنې لپاره داسې دی په الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي او له تاسو نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی دوی ستاسې په وړاندې لوړې کوي تر څو چې تاسې راضي کړي په داسې حال کې چې که دوی مؤمنان وي نو الله پاک او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغو د راضي کولو فکر وکړي آیا دوی ته معلومات نشته چې څوک چې له الله او پیغمبر سره مقابله کوي دا غل لپاره د دوزه اور دی چې پاغه کې به هغه د تل لپاره وتیږي دا ډیره لوی رسوایی ده يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم کله دوی نه پوښتنه وکړي چې تاسو څه خبرې کولې نو سم د لاسه به وایي چې موږ خو ټول کې مسخري او ساتيري کوله دوی ته وایا آیا ستاسو مسخري ساتيري الله پاک او دغه آیاتونو او دغه پیغمبر سره وه اوس عذرونه مه جوړوئ تاسې له ایمان وروسته کافر شوي یاست که موږ له تاسو نه یوه ډله وبخو هم نو بلې ډلې ته خو به موږ ارومرو سزا ورکړو ځکه چې هغوی مجرمان دي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويكذبون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون منافقان نارینه او منافقان ښځې ټول یو د بل په تیر دي په بدۍ امر کوي او له نیکۍ نه منع کوي او خپل لاسونه له خیر نه موټی کړی ساتي دوی الله پاک هیر کړ نو الله پاک هم هغوی هیر کړل په یقیني توګه دا منافقان هم دوی فاسقان دي د دې منافقانو نارینو او ښځو او د کافرانو لپاره الله پاک د دوزخ د اور وعده کړې ده چې په هغه کې هغوی تل اوسېږي هماغه د دوی لپاره مناسب دی پر هغوی باندې د الله پاک نقدین دی او د هغوی لپاره نه ختمېدونکی عذاب دی والذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا فاستمتعوا بخلاقهم او تاسو هم خپل برخه مزي چرتي همغه څه وکړي لکه چې هغوی کړی وي او په همغه څه خبرو اترو کې تاسو هم بوختوي لکه چې هغوی پکې بوخت شوي وو نو دا غو عاقبت داشته دنیا او آخرت کې دا غو ټول کړه ولس با بيځه شول او همغوی په تباهي کې دي د نوح علیه الصلاۃ والسلام د قوم د دیالو سمودیالو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د قوم د مدین د خلکو او د هغو کلو چې نذکور کړی شول دا غو پیغمبران هغه ته لښکره سرګندو نکامو سره راغلل بیا دا د الله کار نه و چې پر هغه باندې ظلم کړی وای او هغه په خپل په خپل ځانونو ظلم کوونکي وو لمونځ قائموي زکات ورکوي او د الله پاک او دغه د پیغمبر اطاعت کوي دا هغه کسان چې پر هغه باندې به د الله رحمت نازلېږي بشکه الله پاک پر ټولو برلاسی حکیم او زیرک دی د دغو مؤمنانو نارینه او ښځو سره د الله پاک وعده ده چې دوی ته به داسې باغونه ورکړي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او دوی به پکې د تل لپاره اوسیږي په هغو تل ښېرازه باغونو کې به د دوی لپاره سفره استوګنځی وي او تر هر څه زیات دا چې د الله پاک رضا به ورپه برخه وي همدا ستر بری دی ای پیغمبره د کافرانو او منافقانو دواړو سره په پوره طاقت مقابله او لاغو سره ډیر سخت برخورد وکړه په پای کې دا غو سوګنځی دوزخ دی او هغه د اوسېدو ډیر ناکاره ځای دی دا خلق په خدای جل جلاله باندې لوړې کوي وای چې موږ هغه خبره نه ده کړې په داس حال کې چې دوی ارومرو هغه د کفر خبره کړې ده هغه له اسلام راوړلو نه وروسته د کفر مرتکب شول او هغه دغه څه د کولو اراده وکړه چې یې نشو کړای دا غو دا ټول غوسه په دې خبره ده چې الله پاک او دغه د پیغمبر په خپل لورینې سره هغه استمن کړی دي اوس که دوی له خپل دغه کنصار نه راوګرځي نو د هم دوی لپاره خده او که دوی را ونګرځي نو الله پاک به دوی ته ډیره دردناکه سزا ورکړي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې نتیجه دا راوتله چې د هغو د دې بدلوځۍ له امله چې د الله پاک سره یې وکړه او د هغو دروغو له امله چې هغوی وایي الله پاک د هغو په زړونو کې نفاق واچوو چې د هغه حضور ته د هغو د وړاندې کېدو تر ورځې پورې به په هغه پسې تګ پرې نه ږدي ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب آیا دا خلق په دې نه دي پوهېدلي چې الله پاک ته آن د هغو پټ رازونه او پټې مشورې ښکاره دي او هغه له ټولو غیبي خبرو څخه په پوره توګه خبر دی هغه ښه پیژني هغه بخیل شتمن چې د هغو مؤمنانو په مالي قربانیو باندې تبصرې کوي چې په خوښه او مینه یې لګوي او په هغو کسانو پورې مسخرې کوي چې د هغو سره د خدای پاک په لاره کې د لګولو لپاره د دې پرته نور څه نشته چې هغوی پر خپل ځان باندې تکلیف تېروي او لګښت کوي قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون کومو خلکو ته چې د ډېر تفاق کې دور خط ورکړی شو هغوی د الله پاک له پیغمبر سره د ملګرتیا په نه کولو او په کور کې ناستلو باندې خوشحاله شول او دا یې خوښه نه شوه چې د الله پاک په لاره کې په سر او مال سره جهاد وکړي اوس په کار ده چې دا خلک خندا کم کړي او وزاري زیات ځکه کومه بدی چې دوی کوي دا غي جزا هم داسې ده چې دوی ته پر هغه باندې زړه په کار ده فإن رجعك الله إلى طائفة منهم که الله پاک دا غو منځ ته حساب ډیر تراولي او پراتلونکي وخت کې دا غو نه کومه ډله د جهاد لپاره له کار څخه د وتلو اجازه وغواړي نو په ډاګه ورته وایه چې اوس تاسو له ما سره هیڅکله نشئ تلای او نه زما په مګرتیا کې له کوم دښمن سره جنګېدای شئ او که په راتلونکي وخت کې د هغو نه څوک ومري د هغه د جنازې لمونځ هم ته هیڅکله مه کوه او مه هیڅکله د هغه پر قبر درېږه ځکه چې هغوی له الله پاک او د هغه پیغمبر نه انکار کړی دی او هغوی په دا لیکي فاسقان وو الله پاک خو اراده کړې ده چې د دې مال او اولاد وسیله هغه ته په دې دنیا کې سزا ورکړي او دا هغه ساګانی په داس حال کې وباسي چې هغه کافران دي وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأذنك أولو القول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين کله به چې کوم صراط په دې مضمون نظر شي چې الله پاک ومني او دغه د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکړي نو تا ولیدل چې کوم خلک چې لا غوت ته د قدرت خاوندانو اما غوی له تاسو څخه دا غوښتنه وکړه چې هغوی دې په جهاد کې له برخې اخیستلو نه معاف کړی شي سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم د باندې ربونه هم ډیر خلق راغلل چې هغه عذرونه وکړ تر څو چې هغه ته هم د دې تفات کې دور سات ورکړ شي په دې توګه هغه خلق چې هغه د الله پاک او دغه پیغمبر سره د ایمان دروازه نه بنه کړې و کې ناستل تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون په هم دې توګه هغو خلکو باندې هم د کوم اعتراض ځای نشته چې هغوی په خپل راغلي لا تاسو غوښتنه کړې وه چې زموږ لپاره دې پرلې برابرې کړئ او کله چې تا ویل زه ستاسو لپاره سپرلۍ نشم برابرولی نو هغوی مجبور شول بیرته لاړل او حال دا و چې د هغو له سترګو اوښکې بهېدلې او هغوی په دې خبره ډېر ځورېدل چې هغوی په خپل مصرف سره په جهاد کې د ګډون کولو وساره نه لري البته د اعتراض مورد هغه کسان چې شتمن دي او بیا هم درته هیله کوي چې هغوی په جهاد کې له ګډون کولو ته معاف کړای شي هغوی په کور کې ناستو کسان په جمله کې شامل دل خوښ کړل او الله پاک دا غو په زړونو باندې مهر ولګاو ځکه خو هغوی اوس په دې هیڅ نه پوهیږي چې د الله پاک وړاندې او د دې کړنساري څه نتیجه راوتونکې ده الله پاک پاک حالات موږ ته لیک کړي دي اوس به الله پاک او دغه پیغمبر ستاسو کړنچار وګوري بیا به تاسو دغه ذات لوري ته ور وګرځول شي چې په پټو او کره حت باندې په هیدونکې دی إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون تاسو دراسنې دو په وخت به تاسو په وړاندې لوړ وکړي تر څو چې تاسو ورته تر نظر وکړئ نو پر اختیا تاسو له دوی نه صرف نظر وکړئ ځکه چې دوی ما ولیدي او د دوی اصلي ځای دوزخ دی چې د دوی د ګټې په بدله کې به ورته برخه شي يحلفون لكم لتعنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين والله عليم حكيم دغه بانچان عرب په کفر او نفاق کې ډیر زیات لک دي او دا غوی په باب د دې خبرې امکانات زیات دي چې د هغه دین له حدودو نه دې خبره پاتې چې الله پاک پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی الله پاک په هر څه باندې کوهیږي او زیرک دی ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم په دې بانچانو کې داس کسان شته چې د خدای جل جلاله په لار کې چې څه لګوي نو هغه پر خپل ځان باندې د زور کلنګ غني او ستاسو په باب د زماني د طرح انتظار باسي چې که تاسو په کوم غم راکار شي نو هغه به د خپل غاړې نه دغه نظام د تاعت غاړه کې ایسته کړي چې تاسو دا غو په غاړه کې اچولې ده په داس حال کې چې د بدی څرخ په خپل پر هم دوی مسلط دی او الله پاک د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیږي ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول په الله پاک او د آخرت ورځ ایمان لري او څه چې لګوي هغه الله پاک ته د نږدې کېدو او له پیغمبر نه د رحمت دعاګانو اخیستلو وسیله ګرځوي هو هغه ارومرو د هغو لپاره د نږدېوالي وسیله ده او الله پاک به ارومرو هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي په باوري توګه الله پاک تیریدونکی او رحم کوونکی دی فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هغه مهاجرین او انصار چې هغه تر ټولو د مخه د ایمان بلنې ته په لبیک ویلو کې وړاندې شول دغه راز هغه کسان چې ورسته لري کینوالي سره فاغو پترال الله پاک لاغونه خوښو او هغه له الله پاک نه خوښول الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي همدا ډیر لوی بریالیتوب دی وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ته هغه نه پیژنې موږ هغه پیژنو هغه وخت نږدې ده چې موږ هغه ته د چند سزا ورکړو بیا به هغه د ډېرې سترې سزا لپاره بیرته راوستل شي فآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ان الله غفور رحیم ځینې نور خلق دي چې هغه په خپل ګناهونو اعتراف کړی دی دا غوی عمل ګډوډ دی څه خدای تبد درې نه ده چې الله پاک پر هغه باندې بیا مهربان شي ځکه هغه تیریدونکی او رحم کوونکی دی خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ای پیغمبره دوی له مالونو څخه د صدقې په اخیستلو سره هغوی پاک کړه او د نیکۍ په لاره کې هغوی وهڅوه او دا غو په حق کې د رحمت دعا وکړه ځکه چې ستا دعا به دا غو لپاره د ډاډ یلې وسیله وي الله پاک هر څه اوري او په هر څه پوهیږي ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم آیا دې خلکو ته معلومه نه ده چې همغه الله پاک دی چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي او د هغو خیراتونو ته منظوري وربښي او دا چې الله پاک ښه معاف کوونکی او رحیم دی